هدل للمتقین الذين يؤمنون بالغیب کې یؤمنون لفظ ذکر شوی او چې هغه څنګه د فعل مضارع وا او مشتقی څنګه وا د دې مبدا ایمان دی نو د ایمان وضاحت او انکشاف کوي چې دا یؤمنون لفظ ور باندې خواضح شي او ښکار شي نو فرمای ول ایمان و ایمان د ایمان باندې دو تشریح او دو وضاحتونه کوي یو تشریح او وضاحت په اعتبار د معنا لغوي سره او دویم تشریح او وضاحت په اعتبار د معنا مصطلحي او اصطلاحي سره وایي کوي هر چې تحقیق اول له نو ایمان په لغت کې څه ته وایي نو پدې کې او دوه راي دي یو را اداره چې د ایمان معنا موزون له تصدیق دی د ایمان معنا موزون له لکه د اسد چې حیوان مفترس ته د قرنګي د ایمان معنا لغوي اغا تصدیق دی سوک دا وای نو ایمان تصدیق ته وای خو یو هغه تصدیق لغوي دی یو تصدیق منطقي دی نو د تصدیق لغوي چې د ایمان ورته وای او یو تصدیق منطقي دی چې منطقيانو ته تصدیق وای نو د دې په منځ کې ډېر فرقونه دي منطقيان خو وای ان کان اذعانا لنسبه خبريه فتصديق والا فتصور ساذج که د سړی اعتقاد په نسبت تام خبری راغلی او نو دا تصدیق ته اعتقاد راغلی او په نسبت تام خبری زید القائمون کې په دې نسبت باندې کړ چې اعتقاد راغلی او دا تصدیق ته و الا که د سينونو دا سره تصور د ایمان یعنی ایمان چې عبارت سره تصدیق لغوی نه شریعت کې د دې او د تصدیق منطقي په منځ کې فرقونه شته مثلا یو فرق داره چې ایمان لغوی یعنی چې دا په دا چې کم تصدیق ته وای په شریعت کې دا به اختیاري دا به سي او هغه تصدیق منطقي نه دی تصدیق منطقي چې منطقانو ته تصدیق وي هغه اختیاري او کې استراري اختیاري او کې استراري څه مطلب بلار تاسو تلای کنه یو د یو بنگلې ته مو قتل تاسو چې دا شنه ده ځین کیمرال نو دا اوس تصدیق منطقي دی خدا تصدیق لغوي نه دی ایمان چې وته وي ولی دا په خپل اختیار سره دا کار ونشو په خپل اختیار سره دویم فرق په مابین د دې دواړو کې دی دی دویم فرق تقریر ته ګوره دویم فرق په مابین د دې دواړو کې دی دی چې په تصدیق لغوي کې دا ایمان چې وته وي دا به امر اهمي محتم به شان شی وي او تصدیق منطقي محتم او که غیر محتم بشه هر شي زما الله یا رسول وغیرہ په دې چې راځي نو دې ته تصدیق لغوي وای چې الله موجود دی صفاتونه شته او دا یا تصدیق لغوي دی او منطقیم دی د مچ تکتوري په دې واره زما تصدیق راغی تصدیق منطقي دی خدا تصدیق لغوي نه دی ایمان چوته وای ځکه دا غیر اهم شی دی دوا ټیک شو کنه نو مثال په تور ته څه نشي ویل چې زما ایمان دا غه په دې باندې چلتا دغه دی چې کوم تصدیق لغوي دی کنه د مت په خپو باندې چې د خپل لري ځکه چې دا خبره نو ما هم نه درن فرق دا دی کنه چې تصدیق منطقي په ډېر قسمونو دی که تاسو فکرې تصدیق منطقي ځوان جهل مر... جهل مرکب تقلید یقین ټول ته شعر شامل او تصدیق لغوي ایمان ته عبارت تر کم تصدیق نه نو هغه د ټول سر نه جمع کیا صرف یقیني اصرف شي نه ډېر باریک فرقونه دی وره پوه شئ به سو شو سلورمه خبره دا ده چې تصدیق منطقي ر تکذیب سره جمع کیږي خدا تصدیق لغوي ها نه جمع کیږي مثال په تور ما ته پته را چې دا ښه عالم دی مناسبت الاشتقاق ذکر کوي صرف مناسبت السشه ذکر کوي کأن لک سره مناسبت ال دا د دعوا طریقه ده یا ایمان معنا لغوی نه ده تصدیق د ایمان معنا لغوی ده نه چې هغه سړی په امن کې شو هغه سړی په څه کې شو دا ایمان نه ده دا ایمان پاک لازمی کیږي یا پاک څه کیږي لازمی کیږي بیا پاک څه کیږي نو د ایمان خپل معنا چې دا هغه امن دی امن دا خپل څه شی ده او دا تصدیق معنی چې دا د مجازي لغوي دی دا مجازي لغوي دی انتقال د دې را شعر دیتا انتقال د دې را اوله معنی را شعر چاته ولی زه چې په الله ایمان راو تصدیق وکما زه چې په الله تعالی باندې د دې مناسبت دار ها لکه د اسد دی کنه او دا معنا مذله ده کنه چې حیوان مفترس ته دا معنا بل معنا ده کنه چې هغه کما بہادر سره په مناسبت دار کنه چې بہادر کې دواړه شریک دي نو د ایمان معنا د عمل چابل سره په څه کې شو او تصدیق د دې منځ کې مناسبت دار شارح بیا ذکر کوي چې کوم سړی په چا تصدیق وکړو هغه په امن کې کده تکذیب نه هغه په امن کې کده چانه نو دغه د معنا موضوع له د غیر معنا موضوع له په منځ کې څه شي پوه شئ نو اوس وجر مناسبت ذکر کوي بیا بیا د معنا حقيقي ا د معنا یا صرف د ماخوذان هو سره مناسبت ذکر کوي کنه مناسب او یا د معنا حقيقي او د معنا مجازي په من کې څه ذکر کوي کأن المصدق گویا کې مصدق چې څوک د چا تصدیق کوي امن المصدق دا چې تصدیق شوی هغه په امن کې کا من التکذیب والمخالفه د تکذیب او رچانه وتعدیته بالباء مولانا ایمان که په معنا د تصدیق سره شي دا متعدی بنفسه دی دا څنګه دی نو معترض وی چې متعدی بنفسه دی نو بیا دې په واسطه د با سره ولې متعدی شو یؤمنون بالغیب دی خو متعدی په با سره نو بیا بالغیب کې باور راغله نو دې راځي جواب کوي وې تعدیت ته د پبا سره لتضمینه معنی الاعتراف د وجر تضمین د دې ایمان معنا د چا لره اعتراف یعنی دلته کې باب التضمین دی دلته کې څه شی باب تضمین مولانا دې ته وې یو فعل آیا یو شبه فعل هغه چې ذکر شي نو خپل معنا ته نام واخلې او د دې سره سره یو بل معنا اراده شي په لفظ آخر سره خو هغه لفظ آخر ذکر نشي اکتفا په سلی سره وشي اکتفا په چا سره وشي وفقني الله بالتالي تاسو ما ډیر توضیح کې داسې خبرې کړې وي دې ته سوې تضمین تضمین څه ته وایي چې یو فعل یا شبه فعل کله ذکر شي نو خپل معنا ته نه واخلي او دغه دې کې یو بل معنا هم اراده شي په لفظ اخر سره خو هغه لفظ اخر ذکر نشي اکتفا شي داغه په سلې باندې نو بیا چې دا کم متضمن دی د اصل متضمن فرع او یا بالعکس یا بل دلته معنا ګوره یؤمنون یو فعل د په خپل معنا سره دی چې تصدیق دی یو بل معنا چې د اعتراف معنا ده یو بل معنا چې معنا د چا ده هغه اراده شوی ده په لفظ آخر سره چې لفظ آخر څوک دی اعتراف خو هغه لفظ آخر نه ذکر شي هغه لفظ آخر او اکترفا په چا سره شي دا چې لای څوک د با بار چا تل راځي دی اعتراف بار چا تل راځي نو بیا دا متضمن نه دی تصدیق معنا دا اصل کا هغه متضمن هغه فرع فرع څه مطلب هغه حال کا نو یؤمنون دی تصدیق کې په حال کون د دې کې چې اعتراف کوي بل غیب په غیب باندې په حال کون د دې کې اعتراف هم بل غیب چې دی اعتراف کوي بچا نو متضمن می اصل کا متضمن می ورل سکړه اشاره شو د خبره ته چې ایمان یوازې تصدیق نه اعتراف پکې پکار دی ته پکې پکار دی سلیمو تسلیما تسلیما اعتراف پکې هم پکار دی تعدیت ته د بباس سره د وجر تضمین د دنه معنی الاعتراف د معنا د اعتراف سره وقت یطلق معنی الوسوق ا کله کله ایمان په معنا د چا مستعملېږي د وسوق من حيث د دې حیثیت نه چې واثق وګرځي خاوند امن خاوند چا اے مولانا کله کله اطلاق کیږي په معنا د چا باندې د وسوق باندې څه مطلب ایمان متضمن کیږي کله معنا د چا لره د اعتراف لره او کله معنا د چا لره د خو چې معنا د وسوق او د اعتراف لره متضمن شي نو بیا د صيغه لازمی شو صيغه څه شو دا بیا لازمی شو ادا په معنا د ضرورت سره شو په معنا د چا سره اوس سوال دار چې د ایمان چې کوم خپل معنا ده د ایمان چې کله کوم خپل معنا ده خپل معنا خو امن ده کنه د د او د وسوق په منځ کې څه مناسبت ده د د او وسوق په منځ کې وې مناسبت شته کنه هغه ده کله چې ما په دې سړي اعتماد وکړ ومنه ما من تو ان اجد ان اجد صحابه د دین دا ترکیب دی چې زما یقین نشته چې زما مونږ کم ځان نه مرګري دا وخت کې خلک وای چې سفر طرف طرف تزي او سفر د بار رواني او بیا هغه سفر چې مرګري ځان لګوري او مرګري ته میلاو نشي نو وای ما اعتراف ته غیب وکي او یا دا خلق اعتراف ته غیب وکي یا دا خلق وسوق او اعتماد کې بچا باندې په غیب باندې دا دوار معنا غاني په یوونه بل غیب کې څه دي واما فی الشرع ار کې په شریعت کې شریعت کې مولانا لنډه خبره دارا چې ایمان شریعت کې وي هو تصدیق مما علم من الدين بالضروره اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا ایمان په شریعت کې وای تصدیق ته په کل هغه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ور باندې راتک کړي او په دې حیثیت ته ومانه چې د الله رسول له او هغه خبره مما علماء من الدين بالضروره د دین نه بالضرورت ثابت چې د زعیم القوم دی او د قوم مشر دی او خيار دی نه په دې اعتبار سره نه من حيث انه او مما علماء من الدين بالضروره چې د دین نه بالضروره معلومي د دین نه بالضروره معلومي د دې سمانا ده د دې معنا دا را چې ار عام خاص هغه خبره معلومه ار عام او باغې باندې تسرا والے تفسیر په ټول هغه باندې چې ما لکه اذان شو مې صواف شو وغیرہ ار عام خاص یا مما علما دا معنی صحیح دومره نه ده مما علما من الدین بالضرورت دویمه معنی دا ده چې خواص ته معلومه چې صحیح خواص ته معلومه علما وتا یعنی خواص یعنی علما وتا چې کوم علما من الدین بالضرورت هغه ټول باندې تصدیق درم نه مما علما من الدین بالضرورت دا مطلب چې په نصوص قطعی او ثبوت قطعی او دلالت سره ثابت دي مما علما من الدین بالضرورت څه ته وایي دا رنګ د زکات مسلې دا رنګ د حج کم تفصیلا مونږ ته معلوم دي نو په دې تفصیلا دې ته ویل کېږي چې شي وس مذاهب د اهل قبله او په ایمان کې هغه تقریبا لس یو لس مسلکونه دي دي یو مسلک پکې اول د متکلمینو دی متکلمین و ایمان عبارت تر تصدیق نه خو به شرط الاقرار ایمان عبارت تر تصدیق نه خو به شرط له اقرار چې او شرط ته شی نه سي خارج شرط ته شی سي خارج عن الشی او د دې په نس اعمال مطلوب دي په شریعت کې اعمال مطلوب دي په شریعت کې او د اعمال تعلق د ایمان سره د سره لکه تعلق نه مسبب د سبب سره تعلق نه مسبب د چا سره زه مسلک د فقهاو دی جمهور د محدثین کرام معتزله خوارج درې واړه وایي چې ایمان مرکب دی د امور ثلاثهونه تصدیق بالقلب بالجنا عمل بالارکان او اقرار باللسان د دې درې واړو نسی شعره هغه مرکب دی د دې درې واړو نسی شعره هغه مرکب ٹھیک شو د دې درې په منځ کې فرق دار دی چې محدثین اصل ایمان اغیم تصدیق ته وایي خو ایمان کامل د دینه مرکب ګڼي ایمان د دینه مرکب ګڼي ټیک شو جی په دې دریو کې کې اعتقاد د چانو خو منافق دی که اقرار نه اقرار نه کاو نو کافر مجاهر دی او که عمل نه کاو نو فاسق دی ټیک شو ختم شو معتزله وای چې ایمان عبارت ته د دې دریو چیزونو نه خو د دې په مقابله کې کفر عبارت ته د چانا معتزله وای و ایمان مرکب دی دغه امور ثلاثه نه چې تصدیق دی عمل بل ارکان دغه ارکان دی او اقرار باللسان دی او کفر عبارت ته د جحود حق او د انکار حق نه نو دای په نسبت باندې چې چا کې دا یو کار نه وکنه نو مؤمن نه دی ذکر په انتفاع جز سره انتفاع په چا کې راغله خو عکس وې کافرم نه دی سم نه دی ځکه کفر دی جهود ته وای دی سړی جهود نه لري کړي دی سړی څه نه لري کړي خوارج وای چې دا سړی نو دی منزله بس به در منزله ته ثابت دی او خوارج وای دا کت شعر کافر ولی کافر دی وای کفر عدم ایمان ته وای دا سړی مؤمن نه دی چې مؤمن نه دی نو خود به خود شي شو دا څو مسله کلاله مولانا دغه متکلمین فقها محدثین معتزله خوارج یو مسلک دی د مرجیاو هغه وی ایمان عبارت تر تصدیق نه فقط اعمال دغه په نس مطلوب نه دی په شریعت کې اعمال د سره مطلوب نه دی په چا کې په شریعت یو وم مسلک ته د کرامیو هغه وی ایمان عبارت ته د اقرار نه د چانه نو دای په نس باندې د ابو جهل او غیر د ابو طالب او دا ټول څه شری مسلمانان ابو طالب او غیر سری مسلمانان هر کله ابو طالب او دا ټول څه شری دا څو مسلک یو نه هم مسلک پکې دی د عبد الجبار معتزلی هغه وی ایمان عبارت ته فقط د فرایزونه د چانه فرایز ایو بعض معتزله دي هغه وی د ټول اعمالنا عبارت تر چانه د ټول اعمالنا نو تلک عشرتنا ټول څه شو دې کې متکلمینو دا مسلک دا حق مسلک دی چې ایمان عبارت ته د تصدیق بشرط او دې ځان د پاره بلا دلایل وای سلک شان د دلایل زما په ذهن کې دي او سب نورم دي ټول ته څه ضرورت ده یو دلیل وای په قران کې ایمان د عمل د پاره شرط ذکر شوی دی څنګه ایمان د عمل د پاره وهو مؤمن ګوره قران کې دا راځي کنه او مې عمل مې سره کو هو مؤمنون نو ایمان د اعمالو د پر څه ذکر شي او شرط په شي کې داخلي که خارج خارجي کنا او د داخل په مسکی خارجي نو ایمان شرط ذکر شي د چا د پاره د عمل او شرط د شي خارجي نو پتاو لګیدل چې اعمال ځان له شی او ایمانه یو دویم دلیل قران کې عتب د اعمال راغله په چا باندې الذين امنوا وعملوا الصالحات نو که اعمال په ایمان کې داخل شي د عتب په د قبلي د عطف الجزء على الكل نشي عطف الجزء على لا یا ان زید و ید را غیرت زید او لاسی نو که اعمال چرته داخل شي ها بیا با د جزء نه په کل شي دریم دلیل په قران کریم کې د ایمان سره مخترن شي دي معصیات وان طائفتان من المؤمنین نقتتلوا فاصلحوا ګور نګور کطایفی د مؤمنانو ګور قتل وخت معصیات ورسره څه شي دي یو ځای شي وي دي نو په معصیت کې عملی کتر کې عملی نو چې ترک عمل نو که عمل داخل پچا کې وي نو بیا به ایمان اقتران د چا سره صحیح راوي د معصیت سره سلورم په قران کې اقتران د توبې شعر د ایمان سره الا من امن وتاب ګور توبه ذکر شعر چا سره پوښښ کنه انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله غرت توبه د مؤمن سره څه ذکر شوی دی اقرار او توبه بعد څه شی معصیت توبه بعد نه نو که اعمال په ایمان کې داخل شي نو دغه ټیم کې خودي سړی څه کړو کنه معصیت نو دا خو معصیت او دا خو او عمل دواړه جمع شو مونږ څه پوهه شو لکه اقتران د ایمان د توبې د چا سره شعر د ایمان او توبه سره کله وباسي چې معصیت کړي بیا توبه وباسي کنه نو الله تعالی دغه عاصی کس ته مؤمن ویلی نو که ایمان کې اعمالم داخل شي نو دغه ټیم کې خودي سړی څه کړو معصیت نو دا خو جمع د معصیت او د عمل ترک عمل او عمل دواړه څه شي شو جمع دا په اجتماع د چا راغله بیا د زندینو راغله دا څو شو پنځم دا چې د دې ایمان مقابل کفر دی که نه دی د ایمان مقابله او په کفر کې سیئات داخلي اجزا دي کو کفر انکار ته وایي نو ایمان تصدیق ته وایي که نه ایمان کې سلام علی داخله په کفر کې معصیت داخلي اجزا نه دي نو په ایمان کې اعمال ولې داخلي اجزا شي د ضد نه مو شی معلومه ای کنه نو د ایمان ضد څوک دی ا په کفر کې نو په ایمان کې سو شپږم شپږم عدالت چې الله تعالی چې کم خطابات په مکه کې وو نو د ایمان خطابو کنه او هغه ټیم کې خو اعمال خدا سره رابطه به رابطه رسو راتل کنه اعمال خو او هغه ټیم کې د کافرانو انکار وکاو کنه وکاو کاو نو عملونه خرستو پر چیرندی دا انکار د سنا کاو پر تصدیق نه کاو کنه چا نه کاو نو پته ولګی چې ایمان عبارت تر چا نه د تصدیق اما الايمان ما تؤمن بالله الى اخره او مل اسلام هغه اقامت الصلاه او زکات او فلان فلان د دې تذکرہ وکړه فرق شو کنه شو سو دلیل کم نه کوي غره دا داس پورا کوي کله دا سنا مې کم وي نه شو اول دلیل که تاسو د شرط هغه مې وي دویم هغه عطف والا مې وي دریم هغه دا دا تعداد خورا سره یادوي کنه مسلمانانو اران بیا یې کنه وشو که څه شو کاته شو که زماته څه پتا سړیا خو یو شرط ذکر شو کنه یو د عاطف مسله ذکر شو کنه یو د معصیت والا مسله ذکر شو یو د توبه مسله ذکر شو یو د زیره غ ذکر شو یو مکه والا ته دغه وغي به انکار کا خو تصدیق نه کو د بل څه نه کو نو شو کنه شپږ ایو مسله د قالت العرب والا شو من نقول لكن بل حدیث جبريل شو کنه ته شو کنه نه هم نو لهدا موږ ایمان ته بسیط وایو موږ ایمان ته څه وایو اوس دلته کې خلکو ته مرکب وای نو ترکیب او د بساطت دارومدار په دی دی څوک چې ایمان ته مرکب وای هغه امام بخاری محدثین کرام او ځان د لپاره بلاس شي وای دلایل وای دا غټول دلایل نه موږ یو دوه درې جوابونه کوو یو جواب دا چې یو نفس ایمان دی ها یو ایمان کامل دی ایمان کامل منګم وایو چې مرکب دی خو نفس ایمان څه شی دی یو ایماندار انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بینهم دا نفس څه شي یو مؤمنان نفس مؤمن چې یا ټول څه شي دلته کې هغه مرتبه ذکر ده او یو هغه مؤمنان دي چې وجلت قلوب الى اخره هغه ایمان کامل حضرت بصری ته چاوین ته مؤمن او ما توري ساتره ده کته انما المؤمنون اخوه الحمدلله دایما او کته هغه وجلت والا وای هغه نه ما هغه نو یو نفس ایمان یو ایمان کامل دوی مدار چې کوم ځای کې زیادت مسله ذکر کی هغه په اعتبار د مؤمن به سره په کوم شي چې ایمان راوړل شي هغه اعتبار سره زیادت ته نفس ایمان کې څه شي نشته اې کې زیادت او زیادت زیادت او کمه پاره کې ځکه نفس ایمان مرتبه یو تصدیق ده چې مثال په تور باندې دا غینه څه شي شي کم شي نو خو تصدیق نشو کنه اخو اعتقاد نشو کنه خارج عن الايمان غیر داخل فی الكفر د عند المعتزله دا مخکې ما ویلو منزله بین لا منزلتین هغه منزله بین لا منزلتین ثابتې والذي هغه چې دلالت کوي په دې خبره چې دا تصدیق وحده دی الله تعالی اضافت ته ایمان کړل لذت كتب في قلوبهم الايمان وقلبهم مطمئن بالايمان ولم تؤمن قلوبهم ولما يدخل الايمان في قلوبكم ګوره دې ټول زینو کې ایمان نسبت چاته شهره